په خپله سرښندنه د مومینو تورسریو په سر د حیا لوپټې خوروي ستا شاعر که د رباب ترنګ کښې خوند ګوري خو زما شاعر د تورو شرنګ کښې ژوند ګوري شنه ګرنېټونه، دراسکوپې او شرنګېدونکې چڼې، شين کمربند يو عجيبه ډولي سينګار جوړېږي. هو! ته دې د خپلې ليلا د زلفو تارونه شماره، خو زه به د خپل غازي لالي د سنګر په ګردونو د خړو ګرګوتي څڼو جلال او جمال ستايم. راځئ د څېړۍ سیوري ته دمه شئ او د هغه زړورو، سترګورو، قلموالو شاعرانو انقلابي شاعري واورئ چې د توري د تېغ په څېر یې د قلم څوکه هم تېره ده. د څېړۍ سیوری له انقلابونو، غورځنګونو او حماسو ډکه مشاعره. د هرې جمعې په ورځ په ماښامنیو خپرونو کې اورېدل مه هېروئ. اورېدونکو، خویندو، وروڼو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته! په نننۍ مشاعره کې مو زه فردوس بهار هرکلی کوم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. درنو ملګرو، په نننۍ مشاعره کې عزام صاحب د ځینو کارونو له امله ونشو کړای چې ستاسې خدمت ته راشي، نو دغه بوج یې زما پر اوږو راواچوه. او ما هم ځکه ومنله چې د مشاعرې اورېدونکي ډېر دي، مینه وال یې ډېر دي، نو موږ ونه غوښتل چې دغه مشاعره دې دا اونۍ پاتې شي، نو په دې خاطر موږ هم دغه مسوولیت ته غاړه کېښودله، که څه هم چې عزام صاحب له اورېدونکو سره او د شاعرانو ملګرو سره ډېرې ښې او خوږې خبرې کوي او ډېر الفاظ لري د هغوی د تشویق او هڅونې لپاره، د موږ سره هغومره الفاظ به نه وي، خو هیله ده چې تاسې راڅخه خپه نه شئ او دا مشاعره راسره تر پایه واورئ. کېدای شي چې دوستان یې خوښ کړي. ډېر خوند به وکړي شیخ صاحب چې عربي شعر دې راوړی او دا خو یوه تنوع ده. شعر دا دی چې الحمد لله العلیم القادر وصلاته علی النبی الطاهر وبآله وبصحبه ومن اهتدی واتباعهم الی القیامة بالهدی. فیوصیکم اخوکم الضیاء ان تبایعو خلافة البیضاء. ماشاءالله شیخ صاحب جزاک الله الله تاسو ته ډېر اجر درکړي. نو د دې حاصل به ووایم چې ځینې دوستان به په تشویش کې شي چې په دې شعر کې به څه ویلی شوي وي. ډېر خوند به وکړي چې حاصل یې هم ووایو. نو په دې کې اول خو د الله ثنا، د نبي صلی الله علیه وسلم باندې درود او د هغه په اهل او په صحابه کرامو باندې د هغې نه وروسته د خلافت په باره کې خبرداری او د خلافت منهج ته اشاره شوې ده د اعلان ځای ښودل شوی دی او بیا د دې خلافت صفات بیا په خلیفة المسلمین باندې سلام او د خلیفة المسلمین صفات د خلافت سره د بیعت اعلان او بالاخره ټولو مسلمانانو ته د خلیفة المسلمین سره د بیعت دعوت دی. جزاک الله شیخ صاحب بس اورېدونکو زمونږ خو په هره خبره کې یو د دغه د راډیو مقصد هم زمونږ دعوت دی یوازې وخت تېرول او ساعت تېرول نه دي نو زمونږ په اشعارو کې یې زمونږ په خبرو کې یې په راډیو کې انشاءالله په هر شي کې زمونږ هدف دعوت دی او د مؤمنانو مسلمانانو دعوت دی حق طرف ته نو په دغه شي کې هم شیخ صاحب تاسو ته په زړه پورې اونیزه مشاعره. او د مشاعرې په دې برخه کې اوس هم نوبت رسېږي ترابي صیب ته چې خپل کلام موږ ته راووروي. مهرباني ترابي صیب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډېره مننه چې یو ځل بیا موږ ته د څېړي سیوري لاندې وخت میلاو شو. به حتما ټول ملګري ګډون کوي ان شاء الله چې دا خو زموږ ټولو مشترک سیوری دی. بسم الله الرحمن الرحیم که سره ورونه سرې لوخړې دي جانانه که سره ورونه سرې لوخړې دي جانانه که سره ورونه سرې لوخړې دي جانانه حوصلې زمونږ لوړې دي جانانه اوس به سرې سترګې ګرځي ګوار د مو دی اوس به سرې سترګې ګرځي ګوار زمونږ دی د غربیانو سترګې خړې دي جانانه بلکل سترګې خړې دي يو قدم له خلافت نه رستو نه شې. يو قدم له خلافت نه رستو نه شې. يو قدم د خلافت نه رستو نه شې چې وهلي دې اوس بډې دي جانانه. بلکل ډېره زیاته مننه ترابي صاحب خوشحاله اوسې روغ اوسې بس په راتلونکو مشاعرو کښې هم له خیره همدغسې خواږه شعرونه مشاعرې ته راوړه ډېره زیاته مننه. او په ترابي صاحب پسې بلنه ورکوو. عمري صاحب ته مهرباني عمري صاحب عمري صاحب خو ماشاءالله ډېر قوي شاعر دی وخت په وخت په هره مشاعره کښې ګډون کوي تاسو به یې شعرونه اورېدلي نو اوس به بیا له عمري صاحب څخه واورو چې دی په نننۍ مشاعره کښې له موږ سره څه شی شریکوي مهرباني ترابي صاحب. لکه بلال چې په اذان تورې تیارې ورکې کړې لکه بلال چې په اذان تورې تیارې ورکې کړې. لکه بلال چې په اذان تورې تیارې ورکې کړې د وخت بلال شه اذان وکړه سپین سبا شه راشي ټولو د څېړې سورې مشاهیرینو اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو شعر دی وي چې همیش په درد او په فریاد پسې کرار را درومي. همېش په درد او په فریاد پسې قرار رادرومي. همېش په درد او په فریاد پسې قرار رادرومي او سر یې لوړی کړئ یوه ورځ به مو اختیار رادرومي. ان شاء الله. او دا خو دستور د ژوندانه دی کله داسې هم وشي. دا خو دستور د ژوندانه دی کله داسې هم وشي. دا خو دستور د ژوندانه دی کله داسې هم وشي وړی تر دارې وي ژوندی به بیا له دار رادرومي. ډېر ښه ماشاءالله. خو بې له خزانه په هیچا سپرلي راغلي نه دي. بې له خزانه په هیچا سپرلي راغلي نه دي. بې له خزانه په هیچا سپرلي راغلي نه دي پس له خزانه په هر چا باندې بهار را درومي. بلکل بلکل. خو د وخت مغروره زور زمایه او نور یې هم وزمایه. د وخت مغروره زور زمایه او نور یې هم وزمایه. د وخت مغروره زور زمایه او نور یې هم وزمایه دا مې باور دی چې زمام درباندې وار را درومي. بلکل انشاالله وار به پرې را درومي. له دې بېننګو او بزدلو خو دنيا ډکه ده له دې بزدلو او بېننګو خو دنيا ډکه ده تل زما څنګ ته د غيرت ډک او سرشار رادرومي خو خواږو ته خوږ ترخو ته تريخ لکه د زهرو يمه خواږو ته خوږ ترخو ته تريخ لکه د زهرو يمه. خواږو ته خوږ ترخو ته تريخ لکه د زهرو يمه. پوه يم د جنګ او محبت راته اظهار رادرومي خو د څېړې سورې شاعرانو د سيالۍ ميدان دې. د څېرې سیورې شاعرانو د سیالۍ میدان دی. د څېرې سیورې شاعرانو د سیالۍ میدان دی چې عمري په کې په کم قسم کردار رادرومي. ماشاءالله عمري صیب بس خوشحاله اوسې روغ اوسې او قلم دې همداسې تاند او تر او تازه اوسه او قلم دې همداسې روان او جاري اوسه خوشحاله اوسې او هیله ده چې په راتلونکو مشاعرو کې هم له موږ سره همدغسې په زړه پورې شعرونه شریک کړي. ډېره زیاته مننه عمري صاحب. او د مشاعرې په دې برخه کې اوس هم نوبت رسېږي محمد اقبال ته. مهرباني اقبال صاحب تاسې خپل کلام راواوروئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. او ما یو غزل راوړی دی وي ستا د وینو برکت دی ای شهیده. ستا د وینو برکت دی ای شهیده. ستا د وینو برکت دی ای شهیده. چې ګرځېږم لر او بر په خراسان کې او خر دې مه شه تور زلفان کږه برېتونه خر دې مه شه تور زلفان کږه برېتونه. خر دې مه شه تور زلفان کږه برېتونه درته ګل شه خړې خاورې قبرستان کې په مېړانه دې زه ناز کړم قدردانه په مېړانه دې زه ناز کړم قدردانه. په مېړانه دې زه ناز کړم قدردانه سوځوي مې سرې لمبې ستا په هجران کې نو پل په پل دی راته پاتې هر یادګار دی. پل په پل دی راته پاتې هر یادګار دی. پل په پل دی راته پاتې هر یادګار دی ځکه اوښکې مې څاڅېږي تل ګرېوان کې انتقام به د مغرور دښمن نه اخلم. انتقام به د مغرور دښمن نه اخلم. انتقام به د مغرور دښمن نه اخلم په بمو به یې کېنوم په هر میدان کې. ماشاءالله ډېر ښه. او د دردمن زړګی مې صبر والله نه کړي. د دردمن زړګی مې صبر والله نه کړي. د دردمن زړګی مې صبر والله نه کړي رانه تللی یې اشنا ډېر په ارمان کې جنتونه دې نصیب شه دا هم دعا ده. جنتونه دې نصیب شه دا هم دعا ده. جنتونه دې نصیب شه دا هم دعا ده ما یې ځم زکه ستیلی په دستان کې. ستاسو شعر اورو. اسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تاسو نه ډېره مننه چې تاسو څېړې لاندې مو ته وخت راکړ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نو بس دا خو ستاسې حق دی بلکل تاسو ټول ملګرو ته په کې وخت دی څېړې سېرې مشاعره کې. څو شعرونه دې مو څه اشنا نو ټول غازیان دې راپیدار کړه. ای اشنا نو ټول غازیان دې را بیدار کړه په کافرو وطن تنګ کړه پرې ګذار کړه د خالد بن ولید تاریخ پرې جوړ کړه د عمر په شان یې سم په سمه لار کړه او خراسان یې قبرستان جوړ کړه جانانه په ظالم غربي ور درومه پرې رفتار کړه خراسان یې قبرستان جوړ کړه جانانه. خراسان یې قبرستان جوړ کړه جانانه. په ظالم غربي وردرومه پرې رفتار کړه او څلور خواته د کافرو سره جنګ دې په ملګرو د زمرو په شان ښکار کړه. څلور خواته د کافرو سره جنګ دې په ملګرو د زمرو په شان ښکار کړه. او ستړي ستړي در پراته دي ډېر جنګونه. ستړي ستړي در پراته دي ډېر جنګونه. ستړي ستړي در پراته دي ډېر جنګونه او سلا دې ورته غټه ځان هوښیار کړه. ورانوه د ظالمانو محلونه. ورانوه د ظالمانو محلونه. په باروتو فدايي جانان سينګار کړه. ماشاءالله. او زه خنيف به درته هر وخت تيار وم ته زړه سره يقيني مې ده اشعار که. ډېر ښکلی شعر و محمد حنیف صاحب خوشحاله اوسې او روغ اوسې او هیله ده چې په راتلونکو مشاعرو کې هم تاسې خپل شعر موږ ته وواروئ. راځئ چې وکړو زده کړه خلافت په مدرسو کې. راځئ چې وکړو زده کړه خلافت په مدرسو کې. راځئ چې وکړو زده کړه خلافت په مدرسو کې. همدلته به ټول زده کړو عبادت په مدرسو کې. ډېر ښکلی. راځئ که سبق وایې خلافت کې شته درسونه. راځئ که سبق وایې خلافت کې شته درسونه. استعمار په کې زده کېږي، دا د دین دي مرکزونه. همدلته څرګندېږي هغه پټ حقیقتونه چې تاسې نه دي پټ کوم حقیقت په مدرسو کې، راځئ چې وکړو زده کړه خلافت په مدرسو کې. همدلته به معلوم شي درته څومره چې طاغوت دی. همدلته به معلوم شي درته څومره چې طاغوت دی. همدلته به معلوم شي درته څومره چې طاغوت دی. له ستاسو استادانو چې ترې کړی کوم سکوت دی. علمونو کې الله اېښی دی دلته برکت زیات. علمونو کې الله اېښی دی دلته برکت. موندلی شې دې خاوره کې جنت په مدرسو کې. راځئ چې وکړو زده کړه خلافت په مدرسو کې. نو څوک به مو مصروف کړي په نظام د جمهوریت. نو څوک به مو مصروف کړي په نظام د جمهوریت. نه څوک به مو مصروف کړي په نظام د جمهوریت نه شته دلته ګډا ډمتوب نه بل غلط صفت نافذ دي ښودل کېږي د الله فاک شریعت دنیا شته او هم دین او هم عزت په مدرسو کې راځئ چې وکړو زده کړه خلافت په مدرسو کې. جزاک الله ډېره زیاته مننه نور جانه بس لا دې ذهن تېز او قوي کړه چې له خیره سره په راتلونکي کې ښه جيد عالم او شيخ القرآن او حديث درنه جوړ شي. د څېړۍ سيوري ته ناستو ملګرو او شاعرانو اوس هم له پېښوره زموږ د نېټې اورېدونکي خپل شعر چې دروېش نومېږي موږ ته را استولی او غواړي دغه شعر هم د څېړۍ د سیوري له مینوالو سره شریک کړو. شعر په دې ډول دی، څنګ چې کبان په سمندر مئین دي څنګ چې کبان په سمندر مئین دي زموږ ځوانان په خړ سنګر مئین دي ستا د هر ځوان لاس کې رباب ښکاري ستا د هر ځوان لاس کې رباب ښکاري ځوانان زموږ خو په خنجر مئين دي او ستاسو له خلو وځي کنځلې همېش ستاسو له خلو وځي کنځلې همېش زموږ ځوانان په الله اکبر مئين دي او ستا ځوان چې جنګ ته ځي اتڼې کوي ستا ځوان چې جنګ ته ځې اتڼې کوې زموږ ځوانان د رب په در مئین دي او ته خو جنګېږې د کوکنار لپاره. په هر څه به بره بیا مه شه. ته خو جنګېږې د کوکنار لپاره ستاسو ځوانان په چرس اکثر مئین دي او زموږ د ځوان نشه د حورو مینه زموږ د ځوان نشه د حورو مینه لکه شاهین زوی په سپین غر مئین دي او زموږ د شهید خوله له خندا ډکه وي زموږ د شهید خوله له خندا ډکه وي په دین اسلام ورکوي سر مئین دي او کړي استقبال د جنت حورې ورته. بهار صیب یو پیره بیا. کړي استقبال د جنت حورې ورته زمونږ د ځوان په سپین بشر مئین دي ماشاءالله ماشاءالله ستا له ځوانانو ټپوسان جوړ شوي دوی تل په تېښته له سنګر مئین دي او زمونږ هر ځوان نه فدايي جوړ شوی زمونږ هر ځوان نه فدايي جوړ شوی دوی په پیکا راکټ لنچر مئین دي او دوی د الله په مرسته مخکې درومي دوی د الله په مرسته مخکې درومي، خپله سینه ور تکړي سپر مئین دي. درنو مینه والو! د دروېش شعر همدومره وو او له نورو ملګرو هم هیله کوو چې د څېړۍ سیوري ته همدغسې خپل خواږه شعرونه را ولېږي. کولای شئ خپل غږ موږ ته د نټ له لارې را ولېږي او یا هم په لیکلې بڼه خپل شعرونه له موږ سره شریک کړي، موږ به خوشحاله شو. د ګفتار په اصلحه چې مرۍ ماتې د اغیار کړم نن مې بیا د څیړۍ سوري ته راوړي څو نېزې دي د څیړې سورې ټولو مینوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د اغیارو قطارونه ماتوم د اغیارو قطارونه ماتوم د اغیارو قطارونه ماتوم په نېزو کې سرونه ماتوم مجاهد یم په جنګونو کې را لوی شوم هر دښمن غواړه چلونه ماتوم ته شپه ورځ یې رته سوچ کړې زه ستومان یم په یو وار دې ټول سوچونه ماتوم ما ته وایې چې کم عقل ته هوښیار شه بیا دې هم ټول کمالونه ماتوم خپل بدل د شهیدانو مې هېر نه دی خپل بدل د شهیدانو مې هېر نه دی د یتیم ټول ارمانونه ماتوم خپل بدل د شهیدانو مې هېر نه دی د یتیم ټول ارمانونه ماتوم او زه پتنګ یم د برود اور په تمه انتظار کی یی کلونه ماتوم فده یی د استقبال ښه په هنر کړم د ستا مرګ پسی به غرونه ماتوم او د تکبیر په نرو مست درباندی راغلم تخته ما اوس دی خدونه ماتوم د تکبیر په نارو مست درباندی راغلم تخته ما اوس دی حدونه ماتوم او ساز می اس د خولې چغار دی پری مسرور یم. ساز مې اس د خولې چغار دی پرې مسرور یم میخانه کې دې جمونه ماتوم ته بنګړي ستایه او زه د تورو شرنګ به ته بنګړي ستایه او زه د تورو شرنګ به ته بنګړي ستایه او زه د تورو شرنګ به په ګوګل کې دې رګونه ماتوم هسې نه چې تش قلم سره اشنا وم هسې نه چې تش قلم سره اشنا وم په ټټر دې سندنونه ماتوم او ما حافظ وحیدالله درته چیلنج دی هر میدان کې دې زورونه ماتوم. از محبت به خدا گوی سخن. با مجاهد همدم و همکار باش. گر نداری طاقت نصر و کمک. ګر نداری طاقت نصر و کمک. ډېر خلک داسې ده چې هغوی توان او طاقت هم نه لري، بیا مجاهد پسې بد رد وایي. دلته وایي چې ګر نداری طاقت نصر و کمک. مرد عادل فرد بی آزار باش. محسن صاحب مهرباني. قدرمندو او د څېړۍ د سیوري اورېدونکو ټولو مینه والو او بیا خصوصا دا موجوده مجلس کې حاضر الحمدالله چې د بهار صاحب تر څنګه ټول شاعران را ټول یو د خیر او داسې یو د خوښۍ او د ښکلاوو د لچک او د کشش او لطافت او نزاکت او د مقناطیسیت یو او جام د وینو د سکروټو په سر پاشي دې ته وایي امتحان په لار د مینې او ارمانجن د خلافت په تلوسه دې جوړوي رنګین داستان په لار د مینې او په زخمونو د اغزو په سر مزل دی په زخمونو د اغزو په سر مزل دی. په زخمونو د اغزو په سر مزل دی. او دا سفر نه دی اسان په لار د میني ځکه نور سړی ځان راکاږي او د دردونو سره لوبي دي بهار صیب د دردونو سره لوبي دي بهار صیب او که ګټل غواړې قرآن په لار د میني بیا نو عظام صاحب ترې ډالۍ چې هیله مند یې هر غازي مجاهد ځوان و هیله مند یې هر غازي مجاهد ځوان و. هیله مند یې هر غازي مجاهد ځوان و. په احیا یې خلافت باندې قربان و او په خاطر د خلافت له هر څه تېر و، که هجرت و، که شهادت و، که زندان و. د زخمونو او پرهرونو تسلسل و، نو خلافت اسلامي زموږ ارمان و او تن دې مات شو او زخمي زړونه ټکور شول، دا د لوی رب خصوصي فضل او احسان و، نو په بیعت د خلافت به خوشحالېږي هغه کس چې څوک په صدق مسلمان و او هغه کس به ترې محروم وي بهار صیب چې ضدي و او ملګری د شیطان و. تکبیر! تکبیر! دولة الاسلام! دولة الاسلام! او بیا نو دا یو کلام دې خصوصي توګه باندې د ښارونو، د بازارونو، د ښکته علاقو منطقو هغه یارانو دوستانو او او هغه ځوانانو ځلمیو ترې ډالۍ چې لا اوس هم د د د غفلت په خوب باندې پراته دي که نه نو د دې دور عجیبه غوندې منظر مې په نظر شو د دې دور عجیبه غوندې منظر مې په نظر شو. د دې دور عجیبه غوندې منظر مې په نظر شو، فکر یووړم، سودایي شوم، خوږ زړګی مې کور و کر شو. نو یو خوا وړاندې مې تاریخ پروت ګټ له سترو کارنامو نه او بل خوا تنګ تر پوزې راغلم له ویدو جونو زلمو نه. د کش ګلپ نه مه ډارېږئ، د کفارو د پلمو نه او مجاهد شه مه وېرېږه له یخنۍ او له ګرمو نه. امیلونه ځان ته جوړ که د بارودو له مرمو نه او ستا له خولې دښمن ډارېږي د تکبیر له زمزمو نه. تا خپل ځان خپله خړ پړ کړ لاس په سر شه له خامو نه ایرو لعل را بهر شه د ګردش له هنګامو نه او ابي حیات یو ځل بیا وس که د خلافت له سرچشمو نه تندر ته وې او توپان ته وې او دښمن تا ته ولې سپر شو فکر یې وړم سودایي شوم خوږ زړګی مې کور وکر شو فکر یې وړم سودایي شوم خوږ زړګی مې چې لا اوس هم د غفلت په خوب ویده دي او نه را ځي نو دې سپلا نو ستا نیکونه شاهینان وو ته شاهین شه چې ګیر نه شې ستا نیکونه شاهینان وو. ته د خلفاو بچی یې، ته د خالد بن ولید بچی یې که نه؟ نو ستا نیکونه شاهینان وو، ته شاهین شه چې ګېر نه شې. تېر تاریخ ځان ته رهبر کړه، په هېڅ رنګ چې دلګېر نه شې او ځلان ستوری شه، اوچت شه، په هېڅ دام چې اسیر نه شې او مجاهد د خلافت شه او له دې اخوا چې تېر نه شې او ستانیکونه شاهینان وو ته شاهین شه چې ګیر نه شي او تېر تاریخ ځان ته رهبر کړه په هېڅ رنګ چې دلګیر نه شې او ځلان ستوری شه اوچت شه په هېڅ دام چې اسیر نه شې او مجاهد د خلافت شه او له دې اخوا چې تېر نه شې او دلته غر د استقلال چې څنګ و څټ تېر و بېر نه شې او دلته عزم د سنګین که چې خطا له مسیر نه شې او دلته بیا سر په نغمه شه څنګ و څټ تېر و بېر نه شې اوس هم د مشاعرې په دې برخه کې زموږ د یوه مجاهد خور شعر شفق صاحب تاسې ته وړاندې کوي، هیله ده چې ستاسې خوښ شي او دغې خور ته په راتلونکې کې د همدغسې خوندورو او خوږو شعرونو هیله او دعا کوو. نو شفق صاحب مهرباني تاسې موږ ته دغې خور شعر راواړوئ. مننه بهار صاحب، شعر په دې ډول دی وایي. ربه ژوند مو په قرآن باندې حسین کړي. ربه ژوند مو په قرآن باندې حسین کړي. ربه ژوند مو په قرآن باندې حسین کړي په نړۍ حاکم زموږ مجاهدین کړي چې د دین په سر مو وخېژوي دار ته. چې د دین په سر مو وخېژوي دار ته. مننه وای چې د دین په سر مو وخېژوي دار ته مونږ ټول د دې سزا مرتکبین کړي. شفق صاحب یو ځلې بیا ووایه. چې د دین په سر مو وخېژوي دار ته مونږ ټول د دې سزا مرتکبین کړي. د کافر په وړاندې تندر او طوفان دي. د کافر په وړاندې. د کافر په وړاندې تندر او طوفان دې له مؤمن سره کړه وړه په تندي ورين کړي. دا د خلافت مجاهدين ښيي بهر سي او نړيوال کفر به څنګ په لړزان نه وي. نړيوال کفر به څنګ په لړزان نه وي. نړيوال کفر به څنګ په لړزان نه وي تور بيرغ خو دې الوت لکه شاهين کړي. خلافت به ايوبي زلميان تشکيل کړي. خلافت به ايوبي زلميان تشکيل کړي. خلافت به ایوبي زلمیان تشکیل کړي ترې ازاد به بیا اقصی او فلسطین کړي ان شاء الله او خراسان کې خلافت په وړاندې درومي خراسان کې خلافت جنګ ته بیا دې سر له اوسه هند او چین کړي اخر کله به مو ویښ شي ضمیرونه اخر کله به مو ویښ شي ضمیرونه اخر کله به مو ویښ شي ضمیرونه په وار وار زموږ د پاک له خاورو سره خاورې کېږي. جزاک الله تاسو او خور ته دې الله د قلم دغسې قوت نور هم الله ورکړي، الله دې وکړي چې زموږ نورې خویندې هم دغسې احساس په ځان کې پیدا کړي او دغسې خواږه شعرونه له موږ سره او اورېدونکو سره شریک کړي او تواغدو ته پته ولګېږي چې یوازې زموږ ځوانان نه دي چې د درنو اورېدونکو اوس هم نوبت رسېږي محمد لطیف ته. مهرباني محمد لطیف صیب ستاسې کلام اورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ما پهله ځل دی د څېړي سورې ته راغلی یم دا شعر به نشر کاندې ته. تاسو ته خو ډېر ښه راغلاست وایو چې دا په لومړي ځل په مشاعره کې ګډون کوئ. ډېر ښه راغلاست. مومند غوټې ده پېښه هسې ځان نه ښکلې ده تېر شه دلخیلو سیمه لکه ګلاب راغوړېدلې ده په غیاره ګورې ویډیوګانو کې بیا به رانه شې په ټوډیانو کې تېر شه د الخېلو سیمه لکه ګلاب را غوړېدلې ده. ډېر ښکلی له لطیف صیب خوشحاله اوسې روغ اوسې دې خوندور کلام نه ډېر زیاته مننه او له راتګ نه دې هم مننه کوو هیله ده چې راتلونکو مشاعرو کې هم له موږ سره ګډون وکړې خوشحاله اوسې لطیف صیب. او اوس هم د مشاعرې. په دې برخه کې نوبت رسیږي بخاري صاحب ته مهرباني بخاري صاحب ستاسې جوړ کړی شعر اورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د څېړې سیوري ته راغلیو ملګرو یو څو بیتونه هم لیکلي دي یو غزل دی راسره انشاالله د خوښي وړ هم به وګرځېږي. بس ډېر به ښه شي مهرباني. چې لکه په ګلو چې شبنم مزه کا او جانانه ستا مینه کې غم مزه کا چې رقیبان مې په اورو کې سوځي او په دواړو سترګو کې انعام مزه کا یو قدم اهل احترام سروزې داسې کوڅه او داسې چم مزه کا چې په دیدن یې ثوابونه کېږي هر مازدیګر یې دیدن سم مزه کا لیلا مجنون مینه به څه مینه وي د مدني مینې زار شم مزه کا په سپین کاغذ باندې صفت کړی د یار په سپين کاغذ باندې صفت کړې د يار. په سپين کاغذ باندې صفت کړې د يار بوهري دغسې قلم مزه که. واه ډېر ښکلی. غزل دی. اها. که خوندونه او مزې غواړې سنګر ته راشه. که خوندونه او مزې غواړې سنګر ته راشه. که خوندونه او مزې غواړې سنګر ته راشه او په جنت کې که بنګلې غواړې سنګر ته راشه حورې ولاړې انتظار کې تورو غرو په څوکو حورې ولاړې انتظار کې تورو غرو په څوکو کا یې دیدن د شونډو سرې غواړې سنګر ته راشه چې همېشه دې سترګې سرې وي تل خمار خمار وې. همېشه دې سترګې سرې وي تل خمار خمار وې. چې همېشه دې سترګې سرې وي تل خمار خمار وې کا د شراب لویې ویالې غواړې سنګر ته راشه نور نعمتونه په کې شته د سر په بیه به اخلې. نور نعمتونه په کې شته د سر په بیه به اخلې. نور نعمتونه په کې شته د سر په بیه به اخلې مشک و عنبر او که شودې غواړې سنګر ته راشه داسې بازار دی د دنیا ټول بازارونه شرمي. داسې بازار دی د دنیا ټول بازارونه شرمي. داسې بازار دی د دنیا ټول بازارونه شرمي په کې رنګ رنګه که مېوې غواړې سنګر ته راشه لېونی نه یم بخاري چې در په در ګرځېږم. لېونی نه یم بخاري چې در په در ګرځېږم لېونی نه یم بخاري چې در په در ګرځېږم خو رب ویلي ما شغلې غواړې سنګر ته راشه خو رب ویلي ما شغلې غواړې سنګر ته راشه ډېره زیاته مننه بخاري صاحب خوشحاله اوسې او درنو اورېدونکو بخاري صاحب همېشه بس د جنت او حورو په مینه کې شعرونه وایي په تېره مشاعره کې هم تاسو د شعرونه اورېدلي چې همداسې خوندور او په زړه پورې شعرونه یې تاسو سره شریک کړي وو د څېړیو سیوري ته ناستو ملګرو شاعرانو او اورېدونکو! اوس هم راځئ چې یاد شاعرانو په اصطلاح د ترنم پټال مه وزنګوو او بلنه ورکوو محترم عبدالله حسان ته چې دی خپل شعر په ترنم راواوروي. مهرباني حسان صاحب! بهر صاحب ډېره مننه. د هر څه نه وړاندې خو تاسو ته او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. له هغه نه وروسته یو څو بیتونه دي. ډېره زمه زیاته مننه ډېر خوند وکړ شعر دې خوشحاله اوسې روغ اوسې او په آینده مشاعرو کې هم له همدغسې خواږه ترنم سره د څېړۍ سیوري ته راځه ان شاءالله. ستاسو له تاسو نه مننه خوشحاله اوسې. د مشاعرې مینه والو او د څېړۍ سیوري ته ناستو شاعرانو ملګرو! ستا بوختیا او مشغله دا ده چې ټوله ورځ په آرایشګاه کې د ځان په سینګار او د مبتذلو فلمونو، سریالونو او فیسبوکونو په کتلو تېره کړې، ستا احساسات او جذبات دا دي چې د غرب له لوري طرح شوو لوبو، خرمستیو او بېهوده مجالسو ته چکې ووهې.